دې رب هم خپل تجارت کوونه تجارت کې علم کوي دې د پاره کې چې راس المال باقی پاتې شي او نفع حاصله دې راس المال بایل ایمان بایل د دې تجارت تجارت خاصره شو رابحه نشو ربحونه کا تجارت د دی معنی دی ربحونه کا خپل تجارت وما كانوا مهتدين د عدم ربح دا څنګه ربحونه کلا دی هدایت مندون کې ندی ایمان بایل اوس الله تعالی دې د پاره یو مثال ذکر کړي قران پاک کې الله تعالی امثال هم ذکر کړی احادیث کې ممثال راځي کتاب الامثال محدثین ذکر کوي د مثال نه مقصد توزید ممثلی الله هم د دې یو مثال ذکر کوي چې مخاطبین کې پوه شي مثلهم صفت د دې په نفاق کې کما صلی الذی استوقد نارا پشان د مسل دا چا د کې بلکې اور لرا فی ظلمتن پتیار کې دا سره مراد دی پرې دې دی لره په تیرو کې لیب شروع نشي ان بیا سنوي دغه څه منافقان دي دنیا کې د ظاهر ایمان په وجه پرنا کی ساري پامان دي مال پامان دي اولاد پامان دي ابروي پامان ده او جستر کې پټې شوې بس هغه سزا ورته ملاو شو بیا په تیری کې شو دی پشان د قانون دی کون سړی په خبره نه پويږي فائدہ نشي غسته دیم فائدہ نشي غسته چاړاګان دي حق باندې خلنه خوځي لاندې دي په باطینی عام سره حق ویني نه دینو په دلالت او د نفاق قران پاک راځي دې کې وعد دی وعید دی د وعد مثال درنا دی چې کتاب پیدا شي رڼا مړ شي چې ارشي وعید راغی دې دې خپل وګونو کې ګوتې ورګي چې د حق وانه ورو اسنه چې مونږ حق ته رجوع راشي ایمان را نه وړو هغه ایمان دی په د پاره پشان د مرګ مړ نه شو معنا مؤمنان نه یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب د برق چوالی نظر د دوی تیز رڼا کله سړی نظر واخلي کلما دعا لهم مشوا فيه کله دی لرنای ورکی نو برنا کې روان شي فی ذوئه وإذا أظلم عليهم کله تاریخ په دی باندې ابر پټ شي خامو دی پټ پودري کې باندې شي ولو شاء الله که خدای را ده لرلوي لذهب بسمعهم وابصارهم الا بدینه دا ظاهری خود د سامعي اغستو ظاهری بصر به امتی اغستو حقیقتا به وړاندې کړی کان کړو ان الله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر څه قادر دی چې کوم ممکنی په امکان د نفس الامری سره ممکنات نفس الامریا ټول مقدور د پاره د الله تعالی دی وجنه معلومات د الله زائد دی په مقدوراتو معلوماتو کې ذات هم داخل دی مقدوراتو کې ذات نه داخل الله په هر چیز باندې قدرت لرون کې چې کوم ممکنی په امکان نفس الامر شرع وایا او بیان التفرقه بین القسمین مخکې بیان د تقسیم په منافقینو کې او بیان د تفریقې په مابین د قسمینو بان القسم الثاني قابل للاصلاح دا دویم قسم نه متردد چې کوم دي دا قابل د اصلاح دي لأنه تعالى بين حالهم في حال الترديد الله د دې حال بیان کړ په تردید کې او په تردد کې بخلاف الاول په خلاف د اول قسم نه کلک دي وها هنا بیان اصلاحهم بالتذکیر بعلی الله دلته بیان دی د اصلاح د دوی په پن ور کولو سره د خدای په انعامات بذکر النعم النفسیه والافاقیه په ذکر د نعم نفسیه او په ذکر د نعم افاقی قران کې ډېر علوم دي یو علم د علم التذکیر علم التذکیر چې کم دی دا درې قسمه دی یو تذکیر دی به اعلی الله فذكروا اعلی الله د خدای په انعامات بل تذکیر دی به ایام الله د خدای په عقوبات وذکرهم به ایام الله بل تذکیر دی به ما بعد الموت چې پن د مرګ رستو کوم واقعات راتون کی دلته د دوی د پاره تذکیر شو بعلا الله د الله په انعامات دې د پاره چې د دوی اصلاح چې کم دینو دا راشي د رکو خلاصه هم بیان د اصلاح د منافقینو د یو قسم چې کوم قابل لپاره د اصلاح دي په تذکیر به اعلی الله سره و بیان بعض دلائل توحید او بیان د بعض دلائل د توحید دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو عبادت کوي درب مخکې بیان د فرق وشو د دریو خالص مؤمنان خالص کافران منافقین مذبذبین دلته شروع د په خطاب عامه کې اے خلقو اعبدوا ربکم عبادت تربک وحدوا ربکم خدای واحد لا شریک وګڼئ الذي خلقکم اگر رب چې تاسو پیدا کړی یې دا وجه د عبادت شو ول عبادت کوي الله تاسو خالق دی د خالق عبادت کیږي والذین من قبلکم پیدا کړی دا کسان چې په خوا د تاسو نو تاسو پلرونه نکونه لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوا وکړئ پرهیزګاری وکړئ ځان ساتي د کفر نه او د شرک نه او د نفاق بعد دلائل توحید ذکر کړي الذي جعلكم الارض فراشا اغه خدای چې تاسو مکه فراش والسما بناء اسمان بنا پورته اسمان دې پشان دې چت لاندې مزکه پدمکه ګرځي کاروندې پکې کوي کویان پکې کنه بورونه پکې کوي آبادې پکې کوي د ټول د الله انعامات چې په دې ځمکه باندې خو غرونه دي ډک دریابونه دي ډونګي دا څنګه کورا شو کورا خو دې ته وایي چې خطوط د محیط او ما چې ټول برابرۍ غر د پاسه خځه به وګد راځي پاموار کې بلاند راځي دا څنګه کورا ده وی اعظم د جبالو کوه نهاون نه د دې قطر د اربې ته مثال داسې دی لکه سبع د عرض شاعری د اوربش پلانواله وګدوالی ته کمی دا یو مې سي اندازه جوړي دا څه نسبت دیو جنان دا منافی د قربیت سره نشي وانزل من السماء ماء او نازل کړی دي د اسمان نه اوبه په شکل د باران دینه معلومه شو چې باران کې دی دا د اسمان نه بعض خلک وي دا د ورځ نه دی باران چې کم دی دا د اسمان نه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا تذکیر دی به الا الا رایست دی په دې باران سره په دې وبو سره د میونه اسما قسم ثمرات ذکر جمع د میو بلاغ شام دي رزق لكم رزق ساسو لپاره دا پس تفریح ذکر کړي حرکت کې امر دارنګ شو د خالق تاسو دی خالق د من قبلکم دی رازق تاسو دی رازق د من قبلکم دی مکه د فراش پیدا کړ د نفع د پاره اسمان د بنا کو میوه د پیدا کړې فلا تجعل الله اندادن مگر د خدای لره شریکان امثال وانتم تعلمون تاسو خپويږئ چې دا د خدای انداز نه دي انداز جمع د ند ده ند مثل مناوی ته وي مثل مقابل ته وي اته من تجعلون الی ندا وما تمل ذی حسب ندیدو اشعری تاسو ته مال مثال مثال ګرځوي د دې دی لاندې حسب د پار ندی نه زما بس ندی دی نو انداد معنا شرکا امثال د الله خبوي گئے چې دا د خدای امثال نه دي بوتان دي مستاج دي په نقل کې په حرکت کې ستاسو تامفتان دلته مرګره وي د هندوانو د اختر شپه ما سره تعلق نو زی بوتلم دې چې ودې شو نو هغه بوت چې کومونو هغه لما سرکت کسته مولا برکت یو تن کې وښوي نو ټول جوړ ټول را چې پرمات باندې خپه شوی سر کړي ور په خپل سر کته کا خپل برک شور جوړ کمات کې بس تاسو په آرام شي دې بس آرام شي دې چې د چو بیا ما ول سر برک او په مړه کړه بیا به دا شو کې ټول وخت کې خوشاله شي پرمان باندې خوشاله اته الله دې سې کړی ما ته دا داسې تخره زامن مولوی ده چې تا ورته سر خطه ته په دې بره کې بیا دې سم کړ یې دا په خپل وړه اي مسلمان شو غندو د بیا نکام چړلې ندی په دې خپوي چې دا جمادات دي به حساب به حرکت خپويږي چې خدای د پاره انداز نشته مخکې بیانو د فرقو د بندګان او بیا تذکیر به الا الله د پاره د اصلاح دی او فریق اوس الله تعالی دفع د شبهه فرمایي د قران پاک د توحید دلایل دا په قران کې دي د رسالت دلایل په قران کې دي دی په قران باندې یو اشکال به پیش کوو کدا د خدای کتاب وي کې به دا خصیص څه نه ذکر کوو کله مثال په ذکر کې په کال مسلو کا مسل الکل کله مثال ذکر کې په بوزه کدا اسماني کتاب نه دا به ولې ذکر کو الله دا غي جواب کو د مسل نه مقصود توضیح د ممثلی توضیح د حقیر په حقیر راځي او د عظیم په عظیم راځي که ممثل عظیمی مثال به عظیمی که ممثل حقیری مثال به حقیری حقیر لپاره به عظیم نه ذکر کې عظیم لپاره به حقیر نه ذکر کې دا حکمت تقاضا ده دیو جن الله تعالی مثال په کل ذکر کړي په بعضی ذکر کړي چې دا د خدای د طرف نه نه دی یا منکر یا یا شکیان یې فاتو بسورۃ من مثله تاسو راتلو کې په صورت سره د مثل د عبد نه نه زنګ بنده پشان بنده کیا د چانه ذکر نه کړی یو مکتب کې استاد د زنګون د شاګرد نیمات کړي او دا چې فصیح او بلیغ کلام تاسو ته وایي چې تاسو دا غین عاجز دی د کل نه د لسو صورتونو نه بلکې د کوته صورت نه هم دا د دې بیان دلیل دی چې دا آسمانی کتاب دی د وحی کتاب دی نو خود ساخته دی ان معلم د بشر کئی تاسو په شک کې معنی کې په خپل بنده باندې راتلو کې بصورتن قصیرتن په یو صورت کوته سره د مثل د عبدنانا یا د مثل لمانه زلنانا وجو شهداکم من دون الله او بلې شیطان خپل تاسو خپل معاونین مشران یا خپل بوتان ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی معنا دا شو که تاسو په خپل دعوه کې رښتینی یې نو تاسو به خپل شهدا بللی لکن تعالی باطلون فإن لم تفعلوا دا بطلان تعالی ته اشاره ده که تاسو دا کار نه کوي ولن تفعلوا دا جمله معترضه شو هر کې ځنه شي کوله تمامو پیدا نه کم بوتان چې تا سبب د فائدې غړل په دنیا کې اب تا سبب دې زیات د ورشي اب ستا د پر سبب د zarar وګرځي یا مراد د کان نه کانی د کبریتو دی ګوګل کې دي سرور تیزی دي وعدت للكافرین تیار شوی دغه ور د کافرانو د پاره وی اخوف آیتن فی القرآن ډیر خوفناک آیت په قرآن کې ځکه جهنم تیار دی د کافرانو لپاره که مؤمن دوزخ ته ځي دا په خوې د کافر دي ته ګناونه به تشوي ځکه دغه وعید شو اوس د وعید نه پس الله وعد کوي قانون د قران دا دی چې جنت پسې دوزخ دوزخ پسې جنت ثواب پسې عقاب عقاب پسې ثواب رحمت پسې رحمت رحمت پسې رحمت چې معلومه شي الايمان بین الخوف والرجاء ایمان په مابین د یری او د امید کې مؤمن بزان په امن نه غړي د الله د عذاب نو مې د کیږي بم د الله د رحمت بین بین به اوسي ځکه د وعید نه یره پیدا شي د وعد نه امید پیدا شي الله فرمایي خوش خبری ورکا کسان ته چې مؤمنان دي عامل الصالحات عمل کوي د نیکو د څه خبرې به ان لهم مبشر به لاله په دې شان دي لري جنتونه دي جاری کی لاندې د ونو دا غینا انهار نهر د عسل نهر د لبن او نهر د وبو نهر د خمر کلم ارزقو منها من ثمرات الرزق او چې ورکړي شي ته د هغه نه چې رزق ورکړي شوی دی د میمونه قالوا حاضر ذقنا من قبل یو میوه به ورکړي شي د وې دا خو ما مخ ته خړلې و الله به تی خورا رنگ یو دی شکل یو دی خوند جدا دی حاضر ذقنا من قبل اهل جنت ته وایي بسر نه کوو اهل دوزخ هم کوو دا مرګ دی مرګ به ذبح شي څو د کانری کې د دمه کې قتل شنو بیا یې بیا به خلود بلا خروج خلود بلا خروج دواړو فريقو د پاره کله خفقان سم مړ کې دین کافران به افغان نمړو که خوشاله نمړ کې مو مې خوشاله نمړو دا به اخیری دا دا خلود دی بلا خروج وهم فيها خالدون اوس الله تعالی دا هغه اشکال د کفارو جواب کوي چې الله په دې قران کې خصي تمثال ولې ذکر کوي په کل سره په بهوزي سره په حمار سره کله د خر مثال ذکر ان الله استحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها بشک الله نه من کوي حیا او کیفیت انقباضی دی انفعالی دی خدای د دین منزه دی لازم د دې سره معنا ده لا یترکو د نه پریدي چې بیان کې او مثال د مثالونو نه په بوزي سره یا مفو د دینه په صغر کې لکه وزر د بوزي شو یا په کبر کې لکه ذباب شو کله لا مثال په مجد ذکر کې فاما الذين امنوا اګه سان چې مؤمنان دي فيعلمون انه الحق من ربهم دی عالمان دي چې دا مثال حق د جانب درب نه فیقولون پس دی وای ما دا را دلو به هاذا مسله څه دی چې مراد کې الله په دې سره مراد کړی د جات د مثال نه دا ولې حقيقي مثال ذکر کړي یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا بیلار کی په دې سره ډیر خلق او هدایت کی په دې سره ډیر چې کم قابل د هدایت وما يدل به نه گمراه کی په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسق خلق الذين غفاسقين ينقضون عهد الله چې دې ماتي وعده د خدای د خدای وعده مشابه کا د ورسه سره دی لګي دغه رسې چې کم دی دا ماته شلې من بعد میثاقی پس ته پختګی لدینه ويقطعون ما بأن يصلى او پرې کوي هغه چې امر کوي الله چې دا دی وصل شي چې صله رحمی دا یا عبادت دي او یفسدون فی الارض او فساد کی پدمکه دا د صفات قبیحه دي وانا ان انکار علی کفرهم دلته انکار د دې په کفر باندې کیف تکفرون بالله څنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې وکنتم امواتن هله تاسو مړ وای نطفه وای پاسلاب د اباو کې پرحمد امهاتو کې نور دلائل توحید الله ذکر کړي هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا پاک رب هغه ذات چې تاسو له پیدا کپن مکه کې ټول اباحیه او فرقه ده هغه وی الله ټول می تاسو له پیدا کړی مال واړه د خدای دی حلال حرام را لږه ټول خدای ما ته موږ پیدا کړی دی اور پسې بل غرض مثال و دنه دې ګلونه ارسو کې بویوي نه دا مر پسې وایي د خلق لكم ما في الارض جميعا لكم جمع ده کنه ده ما في الارض معنوي جمع ده ما لپاره د عموم ده کنه جمع کی مقابل جمع سره پیدا کین قسم د احد په احد رکبل قوم دوابهم ولبسو ثيابهم قوم په خپل سره سور شو ما هر یو په خپل سره سور شو وای غوندلی جامع په هر یو خپل جامع واغوست د دې دا معلومه شول چې هر یو د پر خپل ملکیت د اشتراکیت نه دی ځنې خلق د اشتراکیت قائل دي هر یو شاید خپل مال مالک دی وراثت په دې ملکیت باندې بنا دی کداغه څه بیا خو نه وراثت او نه ملکیت پیداګی تاسو د پاره ما فل ارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم تراشف ذکر د پاره دی بیا قصد او اسمان ته فسواهن برابر ک اسمان هن ضمیر د جمع دی سما مفرد د خدای راجی د جمع ته تک الایلت ال الجمع و اسماننا بكل شيء عليم الله تعالی په هر چیز باندې عالم د خدای د معلوماتو نه یو ذره د کائناتو دا بهر نه ده د ابتدا نه تر انتها پورې ک جزئیات کی ک کلیات کی بعضی جهالت یونان ځان ته فلسفه وایي وی الله علم په جزئیات نه جزئیات متغیر متبدل جزئیات هم متغیر مو خدای علم هم متغیر متبدل نه دی د پازل کې عالم په دې ټول نظام دغه چې دنیا به دغه چې حکومتونه به دغه چې اپریشنونه به دغه چې مقابله به ازل کې خدای په دې باندې عالم د خدای علم کې کم دی دا ازلی دی ابدی دی د خدای د علم نه هیڅ شی چې کوم دی دا بهر نشته الله په هر چیز باندې عالم دی پورا شو سټیم دی What? What? کان فی ما قبلو التذکیر بالاء الله تعالی للاصلاح لليهود مخک بیانو د تذکیر د خدای په انعاماتو د پاره د اصلاح دی يهودو او د منافقینو او نا بیان نعمتن عامتن بیان د نعمت عامه ده د خلق آدم علی نبینا علی السلام په خلق د آدم علی السلام سره که آدم علی السلام نه وي نو موږ به چرته بنی اسرائیل به چرته نور خلق به چرته دا بیان شو د انعام عامه د دیرو کو خلاصہ بیان ضرورت الوحی بیان د ضرورت د وحی دی والالهام بیان ضرورت د الهام دی فإن العقل قاصر عن ادراک بعض الاشیاء عقل چې کم دی د قاصر دی د معلومولو د بعض اشیاء هغه په عقل نه معلومیږي فهو قاتل ضرورت الا الوحي والالهام ضرورت پیدا شو وحي تا الهام تا وبيان فضيله ادم على نبينا عليه السلام وبيان عداوت ابلیس بیان د دشمنه د ابلیس دی والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره بالتبشیر والانذار په یری ور کول سره په خوش خبره سره و اعتراف الملائکه بعج عن الجواب او اعتراف د ملائکو د پاجزه سره د جواب نه دلته صلی الله تعالی د ادم علی السلام د پیدایش ذکر کړي واذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ هغه وخت یاد کړه چې ویل رب ستا ملائکو ته زه ګرځون کې پزمکه کې او خلیفہ خلافت بکی په تنفیذ د احکامو کې قالو خدای مشورې ته محتاج نه و او د آدم علی السلام دا مقام اختیار کاو ویل ملائکو دلته دی چې دا ویل بظاهر خدا غیبت شو د بنی آدمو شا په شا دی بد ذکر کوي چې دی به قدمونه کوي دی بنا شاید کارونه کوي بل دادی ته معلومه ده سنوا دې تل می غیب خنو و یا دی قیاس کاو په جنو دین مخ کې پیریان پس بکا داغي نظام ای فسادونه شروع کړ الله جزیرو ته وشړل ورونه دا بل دیو کتل چې په انسان کې درې قوت دي دغه به ملکوتی خو نه او کچری دی تابع د دې قوت عقلی نشو بیا به حیواني کارونه کوي دی قوت حیواني غضبي ته وکتل قوت عقلی ته نظر ونه ځکه وي دی په فساد کې پزمکه د قوت غضبي د غچواني د تقاضا ده چې دی په فساد کې پزمکه بل دا چې مشورې المستشار مؤتمنون چانه مشوره لیا به امین وی تانه اوسه ته پوز کې افلان نه نو کر کوما څنګه د خده کنه تا سره وخت تیر کړی دا تقاضا دا ده د دیانت که نقصان پکې ورته به وایي ګوره دی چغلي مار دی چغلي کوي یا مفسد دی فساد کوي کارکای به دا خو مشاوراتو دی خپل اراده ښکارا خدای دی له دوه قسمه جواب ورکړي یو حاکمانه یو حکیمانه حاکمن جواب ان یعلم ما لا تعلمون ظالم موتا سنے عالمان ما ته مسالې معلوم دي چې دنیا کې به نظام قائم شي دینی فضاګانې به پیدا شي د الله د کتابونو درسونه به شروع شي د قران پاک درس به شروع شي اصلاح د عالم په دې کېږي دا ما ته معلومه ده تاسو به نه خبر یو جواب چې حاکمانه بل جواب د حکیمانه قال انی عالم ما لا تعلمون زه عالم ام پاګه تاسو به عالمان نه یې اوس حکیمانه جواب دی وعلم آدم الاسماء كلها او خول الله دمه انسان ته نمونه د مسمیات ټولو کته دې ځان سره ویلي چې الله دې نه غوړه مخلوق نه پیدا کړي منګه دلی چې خلق نه دي لیدلی اول خپل عجز ښکارا کړ قالوا سبحانك لا علم لنا پاتره اے الله نشته علم موږ لرا الا ما عملتا موږ ته ادا دې موږ ته نه دې تعلم راکړ انك انت العليم الحكيم بشک تعلیم او حکیم اعتراف د دې راغې په عجز باندې په علامه کې اشاره ته دې خبره تا ان الخلافه لا بد لها من العلم والفهم د خلافت د پر علم او فهم دا ضروری دی بشرط العمل صالح په شرط د عمل صالح سره وفضله تعالی او په فضل د الله تعالی ولذل مشایخ یراعون مریدیهم بذالک پیران چې دی خپل مریدانو ته په دې اصلاح ور کوي په علم او په عمل دې اعتراف د عجز وکړ انك انت العليم الحكيم دې معلم د ملائکو شو او ساده مې صاحب دې درس ورکا قال او فرمایل الله یا آدم آدم خلق من ادیم الارض دې د مخ د مزګ نه مختلف رنگونه د خور راغستې شوې دي دغه ته آدم وایي دی ته په پاسمو د دې سره درس وتا ورکا دا نو منه مدرسه وا مدرس آدم علیہ السلام شاگردان ملائکی فلما انبأهم خبر دې په نمونه دې مسمياتو سره قال الله تو فرمای دا حکیمانه جواب شو الم اقول لكم ما تا ته نو ویلی انی عالم غیب السماوات والارض بیشک از عالم ما په کلو مغیباتو د اسمانونو او دمزکو علما تبدون او ما کنتم تکتمون او عالم ما هغه چې تاسو ظاهر وو کوم پټو غدار چې زمونه غره مخلوق الله نه پیدا کړ کوم باندې خدمت والی اما غني خرج به میږي ما دې خلک وایي چې دا خو سړی تا باندې تورې بینډه خرج کې دي کې صاحب دي پلا کو به ثابتي او زبل چا نه مني دا تورې بینډه نه دي دا دین دی دا قران دی ویل ما ملائکو ته سجده وکړه آدم علی السلام ته سجده تعظیمی عبادت دی ګو وخت نه دراغلی شرک دی تعظیمی سے ادیان سابقه کې وا یا لام په معنا د اله د اله ادمه طرف د آدم علی السلام المسجد الیه یو سجده د علی شی یو د لشی یو الی شی من سجده کو علی الارض پس بکا کم طرف ته ال القبله قبله طرف ته چاته کو لله الله ته کو ټول سجده وک الا ابلیس ابلیس نه د مامور په مابین د الوف د ملائکو کې نو دیم زمنن مامور شو ابا انکار وکړ د سجدې نه واستكبره او تکبر وکړ او د نس په مقابله کې عقلي وجه پیش کړ انا خیر منه زل دنه غره ولی دلیل دا ویل خلق من نار او خلق من کی دې پیدا کړم د اور نه دې پیدا کړم د خټ نه والنار نورانیون اور نورانی دی والتین ظلمانیون تین ظلمانی دی والنورانی اشرف من الظلمانی نورانی د ظلمانی نه اشرفی والمخلوق من الاشرف اشرف ومن الاخص اخص د غور نه پیدا غوري د نه غور پیدا نه غوري والامر بالشده للاشرف الى غير الاشرف خارج عن قانون الحكمه امر کول په سجدي سره اشرف ته غیر اشرف ته پاره قانون حکمت نه بار د خدای د نص په مقابله کې قیاس پیش ځکه وی الخيار اول خيار چې شیطان پیش کړي او په مقابله نه نفس کې قیاس هم نفس حجت ته ځان نه او په مقابله د نفس کې دا چول پیش کړي د شیطان ابلیس پیش کړي وکانه من الکافرین دیو د کافرانو په علم الهی په جنت کې وکلا منها رغدن خورای تا دین رزق واسعه حیث چې تما کم دې چې تاسو اراده بلا روکو بلا ټوکا و یو پابندی ده ولا غزال چیر ده فتکون من الظالمین منی دې کېږي دیونه تا یا د غنم ونوا یا بلونه خو یو ونوا الله تعالی معاینه کړ شی به دا ظالمانو نه خپل مرتبه کې به نقصان راولي دا په دې پابندي شو جنت زید توالد تناسل نو د غنم بان دانه بانه شول بابا جنت خو تناسل د تواصل زینو د الله خو اراده و چې مخلوق وي نظام بای حکومتونه بای روا ناروا بای دا پاسمان کې نه کېږي دا په جنت کې نه کېږي دې د پارز بکوا رحمت دی حق بهانه مې جو ید تو خدای رحمت باندې لټي جنت زید توالد تناسل نو د غنم دانه باندې شلوا پات وستل دی لرا دا غنا چې دی په کوم نعمت کې وو سوال کې کې بیس والا ایسته وو دي ته څنګه وسوسه وګورئ بعض خلکو د مار کې صدې کړ کړی دا چې تاسو مار سره دوستی وا دې چې کم دینو ابلیس په خله کې دن نه کړ وای دا کی سره کی کړه ضعیفه مار خله کې غوځه هرې نو ابلیس باندې بازار او سر نه کوي چې خله کې نیونو اصل دادا آدم علیہ السلام د جنت کې دن نو ابلیس جنت نه بار شوی دی ګیر نه بار سو کولاډي بل خوا کې ګیر کې دن نه دی ورته اوسو څو ورغول شي کنه ها جیل ته چې لړ شي نو بار نو سره خبرې کوي ور سره بار نو کې دې شي دا دویمه خبره ده دا ابلیس خو لوی ساحر وو ساحر یو ځای د سیره سره بل ځای یو بل باندې چوکونه لګول شي ورته وای هل ادلک علا الملک او علا شل خلد او ملک لا یبلا دا څونه در تخیم چې همیشه به بیا په جنت آدم علیہ السلام هم دا خیال کې را مې شپ جنت کې کېږم من دا شوی خو سو کوئی باید په دې باندې هاته حوا وا وقاسمهما دې قسمونه خوړل انی لکما لمن الناصحین تا د بار خیر خو هم دا نو منه قسم په دروغه ابلیس خوړل نو منه دو کمار ابلیس دی لومبنه د نفس په مقابله کې قیاس عقلی قانون کې ابلیس دی اول نافرمانی بغاوت د کړي وقل نهبتو بعضکم لبعض عدو ویل ما دواړو ته کچھ شے بمشتول تما کہ زمن کے ساتھ اولاد دے بعضی بس ساتھ د بعضو دشمنانی نو هغه کې وایي چې د تاوس په تورې شولې او د مارخ په وخت په روپی تا د پر مخ کې زید قرار دې سامان تر وخت مقرر پورې چې قیامت فتلق آدم من ربه کلمات فتاب علیه ذکر آدم اسلام د الله نه سو کلمې چې ربنا امسنا تغفر لنا تنكون من الخاسرین رجوع کلا په دبانې په قبول توبې سره نو هو تواب الرحیم ډیر قبلون کې د توبې دی رحم کوم نو ادم علی السلام یا خطه اجتهادي و هغه وی دا خاصه ونه غنی عادي مطلب جنس ونه یوا بعد دا میر او مادم فنسیه ولم نجد له عزما د دیر شوی ير خو ګنا نه دي پیر خروجوم نه بتا نه ماتي په شر دي تا تراشي زمانه هدایت څوک ته دا د هدایتو کی د نیروي نه بغم جنوي دا خوشخبری شو وعد شو بالمقابل ذکر والذین کفروا دا کفر کړي تکذیب کوي زما پایتونو باندې اولئک اصحاب النار دا ملازم د اور دی بیا خالدون دی به په اور کې همیشه هغه واد شو دا وعید شو دا قمانا د چې الایمان بین الخوف والرجاء ایمان په مابین یری د امید کې سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین